تر هغې پورې مسلمان کېدای نه سي څو زه تر پلار او اولاد ورته خوښ نه سم. د دې حديث روايت بخاري کړی دی. له حضرت انس رضي الله عنه مشخص دغه حديث روايت سوی دی خو هغه په اخر کې ويلي دي، تر ټولو خلکو. مینا فکري شهیدان لکه ګلونه دي مینا فکري شهیدان لکه ګلونه دي کله څوک نیولی دي دا د دګمریانو کور نن سې شنبه د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې دوه ویشتمه نېټه چې د دوه زره اتلسم میلادي کال د جنوري د میاشتې له نهمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زاسې ملي اس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو د روزګان ولایت په ترینکوټ کې د دښمن تعرضي بریدونه ناکام پنځه ویشت تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول د غزني په مرکز کې دوه ټانګونه ویجاړ څوارلس تنه عسکر مړه او ټپیان شول د هلمند په ګرشک کې پوسته فتحه اته عسکر قتل ګڼ مهمات یې د مجاهدینو لاسته ورغلل په مهترلام کې په کاروان د برید له امله شپږ عسکر مړه او ټپیان شول. د نیمروز ولایت په زرنج کې د دښمن یوه کشپي الوتکه رالوېدلې او د کندوز په خان اباد کې د دښمن عملیاتي قوه له ماتې سره مخ شوه. د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د لنډي کوسي او کوټوالو په سیمو تېره شپه لس بجې د مزدور دښمن له لوري پراخ تعرضي بریدونه ترسره شول چې د مجاهدینو له لوري غاښ ماتونکي ځواب سره مخ او سخته جګړه ورسره ونښته جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې کابو دوه ساعتونه یې دوام وکړ د جګړې په پایله کې د دښمن پنځه ویشت تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل او پاتې یې په تیښته ولاړل او تعرضي بریدونه یې په شا وتمبول شول د خبر په اساس جګړې تر ماسپښین شاوخوا یوې بجې پورې دوام وکړ او په لړ کې د دښمن دوه ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ شول دغه راز شپږ تنه عسکر ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول په خبر کې ویل شوي وروسته وحشي دښمن د خپل عادت له مخې د خپلو تلفاتو کسات له بې دفاع ملکیانو څخه واخیست په سیمه کې د عثمانزو په نوم کلي باندې وحشانه بمبار وکړ چې له امله یې د رحیم شاه اکا په نوم یو تن سپینږیری شهید شو او خلکو ته درانه مالي زیانونه واوښتل په نښته کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید. جګړه د یادې قوې په تیښته سره پای ته ورسیده. د یاد ولایت په ګیلان ولسوالۍ اړوند چرلي سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. خبر وايي د برید په پایله کې دوه تن عسکر ووژل شول او یو بل ژوبل دی. دغه راز یو ټانک هغه مهال د مجاهدینو له لوري د راکټ په مټ ویجاړ شو چې د دښمن ګڼ شمېر عسکر یادې پوستې ته د کومک په موخه راغلل. خبر زیاتوي چې تېره شپه درې بجې د یادې ولسوالۍ مربوط په شینکۍ سیمه کې هم د شریرو اربکیانو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. معلومات ښیي په دغه برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته مګر دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. په نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د هلمند ولایت په ګرش کې پوسته فتحه، اته عسکر قتل، ګڼ مهمات یې د مجاهدینو لاسته ورغلل. د هلمند ولایت د ګرچک ولسوالۍ اړوند د یخچال او سنګین دوراهۍ ترمنځ کندهار ته پر غځېدلي سړک د مزدوري اردو په پوسته بېګا شپه وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت اته تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او پوسته یې ویجاړه شوه. په پوسته کې له دښمن څخه یو ثقیل، یو راکټ، څلور کارمولي ټوپکونه، او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ولوېدل مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی او د یاد ولایت د ګریشک ولسوالۍ اړوند د پارچاو په سیمه کې وړمه شپه ماخستن اته بجې د مزدورو پولیسو او سنګوري اربکیانو په پوستو د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول د بریدونو په پایله کې اته تنه اربکیان او پولیس مړه او ژوبل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی په مهترلام کې په کاروان د برید له امله شپږ عسکر مړه او ټپیان شول د راپورونو له مخې پرون سهار شاوخوا نهه بجې د لغمان ولایت مرکز مهترلام اړوند میداني سیمه کې د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلوماتو په اساس د برید په جریان کې دوه تنه عسکر ووژل شول او درې تنه نور ټپیان شول دغه راز د یاد مرکز اړوند نوې کلا سیمه کې یو تن اربکی هغه مهال سخت ژوبل شو چې د مجاهدینو تر ناڅاپي برید لاندې راغی د خوست په مندوزیو کې رینجر ویجاړ شپږ تنه عسکر ووژل شول پرون ماښام شاوخوا شپږ بجې د خوست ولایت مندوزۍ ولسوالۍ اړوند دوه لارې سیمه کې پوستې ته نږدې د مزدور دښمن د کمپاین عسکرو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه د معلوماتو په اساس په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ شپږ تنه عسکر ووژل شول د کونړ ولایت په سرکاڼو ولسوالۍ کې د مزدور دښمن په پوستو بریدونه وشول. پرون مازیګر شاوخوا څلور بجې د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ اړوند د ناوې سیمه کې د خوني کلي ته څیرمه د مزدورو پولیسو په پوسته د مجاهدینو له لوري لومړی له نږدې واټن څخه د لاسي بمونو په وسیله ورپسې وسلوال برید ترسره شو د خبر په اساس د برید په مهال دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېر یې تر دې دمه نه دی روښانه شوی. دغه راز تېره شپه شاوخوا یوه بجه د نوموړي ولسوالۍ مربوط د یارخانې په نوم پوستې ته نږدې په نوې جوړه شوې پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په مټ برید وشو. خبر وايي په دغه برید کې هم دښمن ته د اوښتو تلفاتو د شمېر په اړه تر دې دمه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د یاد ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ اړوند په ناوپا سیمه کې د لوی لارې په سر د مزدور عسکرو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدین د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه. د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د نوموړي ولایت په منورې ولسوالۍ اړوند د قلسر په نوم پوسته باندې د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په مټ برید وکړ د خبر په اساس په برید کې یو تن عسکر ژوبل شو. د نیمروز ولایت په زرنج کې د دښمن یوه کشپي الوتکه رالوېدلې. د نیمروز ولایت د زرنج اړوند د ځنګله په سیمه کې دوې ورځې وړاندې د دښمن یوه کشپي الوتکه رالوېدلې وه. چې تیره ورځ یې له سیمې نه ټوټې پیدا او خپل مرکز ته ولیږدولې د یاد ولایت د خاشرود ولسوالۍ اړوند د رزي په سیمه کې پرون ماسپښین څلور بجې د مزدور دښمن په پوسته د راکټ په مټ برید ترسره شو چې په ترڅ کې د پوستې ټاور ویجاړ او دښمن ته مرګ ژوبله واوښته. د کندوز ولایت په خان آباد کې د دښمن عملیاتي قوه له ماتې سره مخ شوه. تېره ورځ سهار وختي مهال د ګوډاګي دښمن لویې قوې د کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ اړوند ایشانتوب سیمه کې د مجاهدینو په خلاف عملیات پیل کړل له سیمې نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي یاده قوه د مجاهدینو له کلک او ځپونکي غبرګون سره مخ شوه معلومات ښیي جګړې تر نن سهار پورې دوام وکړ او په لړ کې یې دښمن ته درانه ځاني او مالي تلفات واوښتل چې له امله یې دښمن مورال له لاسه ورکړ او په شرمېدلي حالت کې بیرته له سیمې څخه وتښتېد په جګړه کې دوه تنه مجاهدین هم ټپیان شول په سید آباد کې ټانګ ویجاړ عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته پرون سهار شاوخوا نه بجې د میدان وردګ ولایت سیداباد ولسوالۍ اړوند د شیخ اباد په شمخیلو سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانګ د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي مین په مټ چاودنه ترسره کړه. د خبر په اساس په چاودنه کې ټانګ ویجاړ او عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د پکتیکا ولایت په خوشامند او جانیخیلو کې دوه پولیس مجاهدینو ته تسلیم شول. د رارسېدلو خبرونو له مخې پرون ماپښین مهال د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ اړوند د جمجمې کلي اوسېدونکی یو تن پولیس محمد حسن د میراګل زوی په مزدور اداره کې له خپلې دندې لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شو. دغه راز پرون سهار شاوخوا اته بجې د یاد ولایت جاني خیلو ولسوالۍ مربوط د ملنګ خیلو سیمې اوسېدونکی یو تن اربکی نقیب الله د عبدالمنان زوی د اسلام او هیواد له دښمنۍ څخه لاس په سر او له مجاهدینو سره یو ځای شو. خبر وايي دوی دواړه د حقایقو په درک کولو سره د مزدور ادارې له کرغیړن سب څخه رابیل او مجاهدینو ته تسلیم شول. د کندهار ولایت په پنجوایي کې رینجر موټر د ماین ښکار شو. د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ په مرکزي بازار کې د چسپکي ماین په مټ د مزدور دښمن په رینجر موټر چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د خبرونو پای. صدقه شم